باب تعلیم القرآن او قرآن وړه نابلغي بچونه ته قرآن شریف پر ځکول هم دا راو دي کدا نه دی راو کنه قرآن شریف پر ځکوي او قرآن شریف تعلیم ورکوي وړه بچونه ته اذن خلق را زاد لك ابراهيم النخعي رحمه الله او سعید ابن جبیر رحمه الله دې غره آزادو چې وړې وړ کې ته د قرآن شریف تعلیم ورکول دا مکروه دي کنه شام او آزادو چې قرآن وړې وړ کې چې وی کنه ا د قرآن شریف په آداب باندې نه پیژني د قرآن شریف د آداب خیال او لحاظ نه سوتی کنه بیا ادبی زنه شي کنه بیا دیو جنا وړې وړ کې ته د قرآن شریف تعلیم ورکول دی وی چې مکروه دي امام بخاری صاحب رحمه الله دا باب چې وضع کړلو کنه په دې شرط کو په سعید ابن جبیر صاحب باندې او په ابراهیم نخعی صاحب باندې کنه په باندې رد کو و دې جمهور اج کیم نه کنه دغه مذهب دا چې وړې وړ کې دا کړه شریف تعلیم ورکول چې دي دارا و دي کنه بلکې دا د صحابه چار دو کنه شام لکه دا نه دی حدیث نه دا عملی میږي کنه چې دا راوځي پوه شو دا خبره چې ته یې چې آداب یې نه کو د قرآن شریف کنه بیا ادب یې کو خو وړویر کې هو مکلف نه دی په دې باندې کنه شا یو سړی چې مکلف وي مثلا له یو شي په آداب او په احترام باندې یا په نه احکام باندې خو له په دې باندې آداب یې ضروري وړویټ کې خو په دې باندې روړ مکلف نه دي کنه شه دی وجنه که د عذاب خیال یې نه سوتیا په دې باندې دا کسان شکرای چې ګنایش یا دا معصیت ده دی په حق شه کنه شه البته ایسوز دې پر ادا ضروري دو چې وړویټ کې دا د قرآن شریف تعلیم چې ور کوي اې د قرآن شریف د تعلیم سره د آداب تعلیم دا ور کوي کنه د قرآن شریف د آداب او د احترام اې د تعلیم دا ور کوي بکینه را وړویټ کې دا قرآن شریف تعلیم ور کول چې دي دا راوړي وابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير صاحب دي ان الذي تدعونه المفصل هو المحكم دا محکم سره کنه دې دوه معنی دي یو معنا د محکم دادو چا زید د متشابه هر دی میکنه محکم اغه تاول شي چې د اغه معنا او مراد ملیم میکنه شام او بل متشبه ده متشبه ایت ویل شي چې د هغه مراد انوي ملیم چا ده کنه شم در محکم ضد ده هغه متشبه یار دریم او محکم دا په معنا ده غیر منسوخ سرار دی می کنه شم غیر منسوخ کنه چې تلاوت یې نه منسوخ حکم یې نه منسوخ د غاز برقرار وی کنه هغه دا چې کیم نه کنه محکم ویل شي دا دی شه ده محکم نه چې مراد ده ضد متشبه نه ده مراد بلکې ده محکم نه اغا زد ده منسوخ مراد ده کنه شا محکم سمانا غیر منسوخ او دا مفصل صورتینا چه کم دی کنه مفصل صورتینا داغا ده عبدالله ابن مسعود صاحب چه کم مثلا ده مصحف ترتیب ده کنه پیغش چه کم ده کنه دا مفصل صورتینا چه شروع کردی سوره جسیانا شروع کردی کنه شا سوره جسیانا یا په دې سه د بعض بعض الموت ذکر ده یا د رسالت ذکر ده یا وعد وعیدین دا په ذکر کې دي کنه شام بیا دې وجه دا مفصل صورت دی چې سیمره دی کنه دا غیر منسوخ دی کنه دې ته منسوخ نشي ویلا دا غیر منسوخ دی دې وجه نه دې ته سویل شي محکم متویل شي کنه قال سعيد بن جبير سيولد ان الذي تدعونه المفصله بشکا اغا کتاب قرآن شریف که بلی تو سی ایغا لرا مفصل یا بلی کنا هو المحکم و داغ محکم یا دیگه تاویل شی دالکا دویام نوم یشو چه دیتا محکم یا ویل شی محکم سمانا غیر منسوخ کنا شا قال ویلی دی سعید ابن جبیر چه وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس سے ویلی دی چه توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کرش رسول مبرک و حال لده چه زه بچای دلاسه کلی و کنه زه دلاسه کلی بچایو وقد قرأت المحکمه و حال لده چه مو ویلی وی و جمع کری می وی زونتا محکمه حساب قرآن شریف ده قرآن شریف چه ده کمه محکمه حساب ده مفسر سلاتینا سری کنه دا مو ټول ویلی وی زکری می وی بسینا سه می جمع کری وی کنه شده مفسر سلاتینا دائره ایدیغه ټکی نه چې کیم ده کنه دا ترجمه الباب ثابت شو باب تعلیم سبیان القرآن عبدالله ابن عباس ته په دې وخت کې سیمرا واخو الا سے کولے ہو کنا شا اولا سے کولے جی خواہ وڑی کا بچائی سی بلے خونے بھی کنا شا نیوزائی بلے غنو جی کیم دا کنا ودے قرآن شریف اغا محکم و مفسر حصہ چوان دائیوی چا مجمع کریے و و آمو ویلیے و کنا شا دیر اللہ ولی مسا جو وڑی وڑ کرے دا قرآن شریف تعلیم برکول چی دی دا جائز دی کنه سم یو دا دویمه دا خبره چې دا وی چې کله چې رسول برک محبت کې دوه کنه په دې وخت زه د لاس کوله بچایو په دې سه مختلف روایت را روغلې یو روایت خدا له چې لاس کوله بچایو دوام روایت دا چې د لاس کوله بچایو دریم دا چې دیال لاس کوله سروران نه چې سویل لاس کوله پنځه لاس کوله شپږ لاس کوله په روایتینه چې کیندا کنه روغلې ویلی دا وانا ابن عشر سنین دا چه لگی دی دی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره نه لگی دی بلکه دا دی سره لگی دی چه وقد قرأت المحکمہ دا وینه کنا ایده سره دا لگی دی رسول برک وفات کرشو حال دادا چه مو ویلی وانه قرآن شریف امحکمہ حصہ غیر مصواح تا ده قرآن شریف میں ویلی وجہ دائی وفت کرو آموز دکری و ویلی موائی دینا مقصد کرا شا دینا مقصد او حال داره چه کلا می دا ویلم او دا می جمع کولا پا دیو سزو با چای دی لاسه کوله وکانا سر دانا چه رسول مرا کلا وفت که دو دی لاسه کوله بچایو پا دیو سزو دای دی دیار لاسه کوله بچایو سوچ می دا کنا خو مو چه کلا دا دی مفصل حصہ لیلا کنا دی قرآن شریف او دا محکمه حصہ دی قرآن شریف می کلا ویلا پا دیو سزو بچایو چه اون دی لاسه کوله او دا منا دا تو یا رسول اللہ سلام وقت قرأت المحکمه در محسکه کنا سر رسول مبارک وفات شو او حال له چې بده واسه مال قرآن شریف محکمه حصہ چې والا ویلی و ابو فسر حصہ د قرآن شریف چې ابو ویلی و او دا چې ویلا ویلا کړه چې بده واسه زو بچای د الله سے کوله و رسول مبارک د مال کو واسنا بلکې دې دې ویل کو واسه د الله سے کوله بچای او رسول مبارک چې کلام له ولې د دیار الله سے کوله یو روایت دی چې قریب البلوغ او قریب البلوغ چې دیار الله سے کوله وی کړه دارکا قریب البلو شو غیود وکلاوی دا پدی گنا نرا بلو اچھا جی وابی قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا حسین قال اخبرنا ابو بشر عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال عبداللہ ابن عباس سے بیلی دی چه جماعت المحکمہ مو جمع کریه و ده قرآن شریف محکمه حساب پسیناخه پسیناخه میں جمع کریه و ویلیه میں و ذکریه میں و پس منافع رسول مبارک سے ہو دیز رسول مبارک پس منافع دے وفات کو وقت نا بلکہ دائی چه کلا وفات کدو ولو خم ذکری و ویلی و ویدینا مختا کنسا اعلاس کلے ولو فقلت له ومل محکمو ذرا حل کے داس کڑی دی چه دا قلت دے پر قائل چه دا سعید ابن جبیر یہ کردہ والا دا او دا لہو زمیر دا عبداللہ ابن عباس صاحب تا ولا جکڑا دا کنا بیا دا منع کړی چې فقلت له سعید ابن جبیر یې چې مو ویل عبد الله ابن عباس صاحب ته چې دا محکم کې دا ویل درته ویل چې دا مفصله حصہ ته ویل شي کنه سوچ مې دا کنه خو سعید آلو چې نه اله قلت له پر قائل دا ابو بشر دا دا ابو بشر یې نه کنه دا اله قلت له پر قائل دا او دا له ضمیر دا سعید ابن جبیر دا راځي دا ځکه چې بل امر شی روایت کې چې کیم نه کړه سعید ابن جبیر رغلو او سعید ابن جبیر ویل چې ان الذي تدعونه المفصل هو المحکم دا سعید ابن جبیر ویل یا عبد الله ابن عباس صاحب نه ویل کړه تا اې وجه نه پدې روایت څخه اې دې پر قائل کړه دا سعید ابن جبیر ویل یا عبد الله ابن عباس صاحب نه وی دا قول تو کرا اې دې قائل کړه دا ابو بشر دا او دا له زمير دا سعید ابن جبیر ته ورجه دا ابو بشر وی چه فقلت لهم ویل ده سعید ابن جبیر تا چه ده محکم چا ده ویل شی قال حضرت ویل چه محکم اده مفصل ده ویل شی ده قرآن شریف مفصل حصہ سدو سورہ حجرات نوانسا تر آخر سورہ ناس رسه اده ده تا چه کم ده کنا محکم ویل شی ده محکم نا و ده مفصل نا ده حصہ مراد دو عبدالله ابن عباس تیوی چه زمو ده رسول مبرک فزمناش ده مفصل حصہ و ده محکم حصہ ده قرآن شریف ده پسیناش جمع کریو بهرحال ادې رواتنا دا مليمه شو چې وړې وړ کې دا قرآن شریف تعلیم ورکول چې دي دا جایز دي باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله دا باب دا په بیان دے نسیان دے قرآن شریف اے قرآن شریف وی اراول اے قرآن شریف دے مثلا ازداوی یا دیو دیو بیا مثلا تو ویر کے کانا شام دا ویراول څه دی کنه سوچ کئ دې ویراول نه دا سی راول مراد دی چې زبانیان شه تر وای په یو ده او دا رنګ چې وتا کسه بیان شه تر وای کنه شا چې کیږي تا کسه کنه بیان شه تر وای لکه ځنه خلک سی کنه شریف وی خو بیا تلاوت پرې دی بیا ورته روړ کیږي چې کسه یان ورتی کنه شا دا قسم ویراول چې کیندی کنه دا ځنه مراد دی دې نه سیان بیا دا ویراول چې کیم دی کنه امام مالک صاحب رحمه الله د هغه رائے دا دی چې دا ویراول چې دی دا مکروه دی کنه شا او احناف او حنابلہ او په شوافی چې امام نووي صاحب د مسلم شرح سره کنه شا اې دې دې کیم نه کنه رائے دا دو چې نه دا کبیره ګناه ده دا ویراول یې چې دی دا حرام دی چې دا سی ویر کې چې په یو دانه شوی او کیس په قرآن شریف شانه شته راوي کنه دا کبیره گناه دا دا قسم یرول چه دی دا حرام دی کنه شا سوچ می دا کنه او البته دا یرول کسی دوا قسم دی یو پا خپل اختیار سره یرول دی او چه پا طریقه دی تغفل سره چه کین دا کنه ویر که چه وینا غفل شه ول نو خله دی قرآن شریف بلکل لغا که پریر دی کنه غفلت زنه که دا بیا یقینا حرام دی او دا کبیره گناه دا کنه او یو داسی چه به اختیار ده نویر شی یا به اختیار چه ده نویر شی پیو بنده ده مواخذه و گرفت ده نشی کنه شا دا گنانه ده ده به اختیار ده رسول مبرک نویر شو ده سوچ کئی کنه شا به اختیار ده ده رسول مبرک نویر شو ده چه کم ده کنه کلا کلا ده زنویر شو کلا کلا خوی ده فیر شو ده خدای پاکی چه کم ده کنه یو حکم چه منسوخه و ده ده رسول مبرک ده سینه نویر شو کنه شا ده به اختیار ده کلا کلا ودا سو مثلا چې رسول مبارک ولا او خصو چې کیم نه کنه تلاوات راکړو چې کیم نه خو بیا وکړه کلا یونی ما یاد نه یو څه نه پوتې وشو کنه یونی ما یاد هم اورت چې خپل چې قرآن شریف تلاوات کو چې ولا او ورته ولا ورته هاي دا یا کومونو ویلو دا ذکر صاحب او بیره کنه دا کومونو ویلو دا په مونږ یې رو صاحب خدای دې رحم در بنده حکومت در فضل کړو کنه صاحب خدا دې اختیار دې کیم نه کنه رسول مبارک نه کلا کلا ویشو و دا به اختیار او یرول دا گناه نه دا و پده بند مواخذه و گریب جانش البته په اختیار سره چه ویر که کنه شا تغفل زنه که کنه شا سوچ منا کنه تعهد نکه ول نو خله د قران کریم د غاز ته درن کړه دا او پرې ځای د قران شریف د غاز دا لکه په اختیار سره چې کیم نه کنه ویرا ولی به جدا د نه ویر شي چې یو د ولا د نه ویر شي او کی دا نه درسي کنه بیا دا چې کیم نه کنه حرام دي دا نه دي جائز کنه اچھا جی باب نسیان القرآن ویراول له قرآن شریف خو په اختیار سره حرام دی او بغیر به اختیار نه چې د نویت شي دراو دی کنه په دې باندې د مؤاخذه او غریب نشي وهل یقول ويسرن ویل شي سړی دا چې رسید آیت کذا و کذا ویر کولو مطلن کایلن کای آیات اداز د سیاق څنګه کنه چې دا حکم به ذکر دا عام ویر کولو دا ویل راو دی کذا ویل ندی راو کنه سا سوچ مې راګا بارحال دا مسئلہ مخشا دے رسوی وکانا شا یا سرائی دا چه کم نکاونا ویر شیا داستا نوی چه مو ویر کرلو ذکا ادا زیرا ورطیب دا و دا دے عدبی دو سرا خو یو گناہ خو دے اوگا کرلو چه ویر دے کرلو خدا پر گناہ ہما گا چه دے عدبی کے کانا شا چه چه مو ویر کرلو کانا شا مو ویر کرلو خدا خلق فخر چه کو بندے کے کانا شا دا اسما ویا چه مو ویر دا سیا چه آئی حیر نویر شو کانا اختیار سره می چیرې ویره ول خو نو ویر کول شو غنا خدا ما ویا چې مو ویر کړو کنه صدا خدا مله نه کبه خپل اختیار سره دې ویر کړی وقول الله تعالی او دا باب د بیان په باره دې کول الله پاک لوی دې چې الله پاک فرمایي سنقرئک خمخاوی مشکرات و تلاوات کی پتو بنده دیگه قرآن شریف فلا تنسا نوی ویرا ویتا الا ماشاءاللہ منگر کیم چه خدای دیتا خوشه ویرا ولد اخو به ٹک تو دینا ویره دی خدا پہ اختیار سارا شو که بے اختیار شو بے اختیار شو دینی دا بے اختیار چه کم دی کنا دا ویره ول دا ویره ول دی بده ما خضا و گرفت نشی خو بے اختیار سارا ویره ول چه کم دی کنا دا ندی رو وفي قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت حضرت عائشة ولي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ورزل رسول برک رجلا اوز دیو سری کنا دیو سری اوز یو ورزلو یقرأ فی المسجد چې دای قرآن شریف ته په جماعت شه په جوات رسول برک اوز ورزلو بیا دای چې دا بکیم آیات باندې لګیا او دا آیات ته رسول برک نه ویر و کنا شوې دنا چې ورزلو ایس ور فضل شو رسول مبارک تا فقال رسول مبارک دا فرمی او فرمی لدب بریش يرحمه الله الله پاک له بده قاری صاحب بندرا حمو کو چې د جماعت سے قرآن شریف تراوی په جهر سره په جواد سره الله پاک درا هم بمنده وکو امو سره په لوه شګړه وکړه لقد اذكرني كذا وكذا آیه تحقیق سره په درې پر متفا داس داس آیات من سورۃ کذا د داسلون کیبلون کی سورۃ نا ابلون کی سورۃ ابلون کای آیات متحر پر درې پر لوکان یې نه یې ولا خو کنه شام خدای دې په دې قریب سره باندې رحم وکړه کنه باندې دوا او رسول مبارک وابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال اسقطتهن من سورة كذا دا مخش روایت سره کنه دا کسی د هشام نه د توسیه سند وکړه یا فاربی ابن یحیی نقل کړي کنه ربی ابن یحیی نقل کړلو د زیدان زیدان نقل کړلو د هشام نه دا روایت محمد ابن عبید ابن میمون نقل کړلو د عیسی نه عیسی به نقل کوي د هشام نه کنه شام بیا په پوسټ روایت یو ټکا نو ور سره په روایت یو ټکا ور سره دی تای دا کنه شام ا ټکا دا دا دا چې وقال رسول برک دا ولا چې اسقطهن من سوره کذا اپوزی سری لقد اذكرني كذا وكذا آية اسقطتهن من سورة كذا کذا کذا تابعه علی بن مسر و عبدت عن حشام دا اوس حدیث ده کنه دا د حشام نه چا نقل کړو ته وکسا عیسی ولا نقل کړو کنه عیسی سوچو دا کنه دا اسقط هونه ولا روایت حشام نه چا نقل کړو عیسی ولا نقل کړو اور عیسی نه چا نقل کړو محمد ابن محمد ابن عبید ابن میمون ولا نقل کړو بیا لکه څرنګه د محمد ابن عبید ابن میمون نه حسام نه دا روایت نقل کړه دا تابع دوری کړی دی د محمد ابن عبید چا کړی دی علی ابن مسهر یا و عبدا خیر یا د حسام نه چې کله نقل کوي دې دنیا د دې د محمد ابن عبید ابن میمون تابع دوری کړی دی سمرا دې دنیا اته ولې دا څنګه نقل کړه چې اسکت هن من سورته قضا کنه نو بیره اپوس روی دا اسقط تو هنه تا کنظر نکل کرا ربی ابن یحیاء و ایده ایده که چه کم نکنا محمد ابن عبید یا نکل کرا دا و ده محمد ابن عبید تا بزری علی ابن مسیر یا کری دو بده ایده کشه عبدا صاحب یا کری دو دا دوا سنا چه کلا ده حشام نر نکل کری ایده غیر محمد ابن عبید تا بزری کری دو لکه دا اسقط تو هنه تکر نکل کرا دا دیا دا غا اسقط تو هنه تکر دا نکل کرا دا کنا وفي قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه هشام بن نقل کوي د پلور خپل نه عروه ده عروه نقل کوي انا عائشه رضی الله تعالی عنها د حضرت عائشه نه قال حضرت عائشه ویلي دي سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا ورد رسول مبارک چې کیم نه کنه اوز دی وسړي یقرأ فی سورتین چې قرات کړلو په یو سورت سے باللیل د شپې شپې د یو سورت قرات کړلو کنه د سړي په جماعت او دا کرینا چې وره د رسول مبارک ته ورپدر شول وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه مقصد خبره در شي چې عبد الله کله مطلق ذکر شي کنه په سند سے اې عبد الله نه عبد الله بن مسعود سے مراد وی کنه قال عبد الله بن مسعود سے ویری چې قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبارک فرمایلی دي بئس ما لاحدهما دا دي بئس دا په کاش سره بل هوا نسیا ویره کنا بلکه دا کری صاحب دا داسی چه نسیا کنا منا ویر کرا سوا دا لکه دا منا جه به اختیار آوه منا ویر کرا سوا دا بخبل اختیار سانا منا دا چه کیم دا کنا و جه مولا میں سیا ذکر کرده خدا منا جه لکه مو بخبل اختیار سانا ذکر کرده بی خود فخر پو بنده کو کنا باب من لم ير باسا ان يقول سورة البقرة وسورة كذا سورة البقرة وسورة كذا دا بده سے اختلاف دا کنا یو صورت نوم چه ذکر کوئے دا ویل که دی رو دی کنا او چه سورة البقرہ یا سورة آل عمران یا سورة النساء یا سورة الانعام یا سورة مائدہ کنا دا ذکر کول چه دی دا رو دی کنا نا دی رو ذرا خلق دا سوی چه نا ایدیگه ذکر کول چی دانه دیراو چی توی چی سورت البقرہ یا سورت آل عمران یا سورت النساء دا ذکر کول چی دی دانه دیراو کنشا سوچ میں دا کن او دلیلہ ده حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نا چه کم ده کنه ده بریشی و روات رو غلا ده کنه ای بیغه بنده چه کم ده کنه ده دلیل نسی کنه شا حضرت انس صاحب ندا روات رو غلا ده کنه چه تو زخماوی چه سورة البقرة و سورة النساء زخماوی ای کنه شا بلکه دا سیا چه السورة اللتی تذکر فیها البقرہ اغا سورت چه پیش تذکرہ دی چا دو دی غوزو السورة اللتی تذکر فیها النساء اغا سورت چه پیش ذکر و تذکرہ دی چا دو دی شزون دو کانا سا یعنی دا سیا کانا سا وچه دی غو تبار منصوبه وچه سورة البقرہ سورت دی غو یا سورات تے خزولے یا سورات تے آل عمران کنا وچی دیتا جی کم دا کنا مور منصوبہ گئی کنا یعنی پا دیر واد بندی زنا خلق دلیل نسی دا ویل چی دی دانا دی راو کنا امام بخاری صاحب رحمه اللہ دا باب چی دا اتوازا کلو کنا پا دی سر پا دی خلق بندی رد کو کنا ینا دا ویل چی دی دا راو دی چی سورت البقرہ یا سورت النساء یا سورت آل عمران یا سورت الانعام یا سورت المائدہ یبل یبل یبل کنا دا ویل چې دی دا بالکل دا راو دی کنا شم سوچو دا کنا دنه دې روایت نه ثابت دی دا ویل چې دی دا راو دی کنا شم واله انس سے چې کیم روایت نه کنا شاغ روایت دی وی چې ضعیف دا کنا په باندې دلیل نیول چې کیم نه کنا دا ندی صحیح دلیل نیول دا ندی صحیح او زنا هر کې جلال الدین سیوطی رحمه الله هغه دا تطبیق په شکل را کنه صاحب د روایت څه ولې انس صاحب روایت څه جنا ضعیف ما وی بیا تطبیق دادا چه سورة البقر ویل که دی دا خلاف اولادی جائز دی خو خلاف اولادی یعنی دی روات کنا جواد رمالی میں دی واجہ دکیم روات کنا حب دانس صاحب روات کنا ایغنا سرمالی میں دی ایغنا خلاف اولا ولر مالی میں دی کنا رو دی خو خلاف اولادی کنا کنا دنه مونږ شو خاص چې کیم نه کنا کراهت تنزیهی او خلاف اولا ولا چې کیم نه کنا دا غلا بشه دا تطبیق کیا کړه دا کنا زنا خلک من لم یرا بأسن آغا سک چنوی نی سبوک ان یقولا پا دیوی نسر چه سورت البقرہ کنا و سورت کذا و سورت کذا و سورت کذا سمانا سورت النساء سورت آل عمران سورت الانعام سورت المائرہ یبل یبل کنا دا ویل رو دی کنا دی رو دی دا ایدی جواز دیتا ثابتوی وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروه عن حديث المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن عبد القري انهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ده دوه سره عرض دي دي حضرت عمر صاحب نه يقول چې ویلي چې سمعت هشام ابن حکیم ابن حزام مو اورول له هشام ابن حکیم ابن حزام نه یقرأ سورة الفرقان دا یعنی داوی سورة الفرقان دینا ترجمة الباب ثبت شو کنا ویلی کنا سورة الفرقان دا اطلاق حضرت عمر صاحب کو بندے کڑا دا کنا شام حضرت عمر صاحب ویلی چه مورد لو دے شام ابن حکیم ابن حسام نا جد تیرا ولو سورة فرقان فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زوند رسول مبارک تراوله فسمعت لقراءته بمو غزوني ولو قراءت ده ته چې ودره چې ده سرنګ تراوي فاذن هو يقراها اشرك دا هشام ابن حکیم چې تراوله ده سوره فرقان على حروف كثيرتنا ډېر د کیند لغته ډېر باندې کنه په ډېر لغته باندې تراولو د قریش د لغت نه غیر په بل لغت باندې د کیند کنه تراولو په ډېر لغته باندې تراولو لکه مخکې دا حدیث ته شو کنه سبت احرف چې کیم ده کنه دې تشریح او زحت یا تشریح وی کنه یو قرات ته قریش او یو قرات ته حوازین او بل ثقیف او بل حذیل او بل یمن او بل تمیم او کنه بل کنه ناو دا اولو غته ونه کنه سی په نظر شو دا مقصد بیان تیر شو کنه په دغه کتاب بیا ده په دغه کې راته مونږ چې کیم ده تر اولو هر دمر سره مخشدا کې ساته را شوی چې وی چې زمه دا خوښ ته چې مو چې ټوک او روکا کنه ویل خپل منظر شه کنه خو بیا مو ویل چې ولر ظالمین دا او کوټه کینده کنه بیا میر دای سره کفي متداخله د شو چې خطوه سره وی کنه په بل لغت باندې سره ورو کنه شه او مو رسولم برکه په بلار دې دلا او کنه شه زید دنا ورته ای چې بده بندا ویل راو دي کنه مو چې دا خو خطوه سره وی غلط یې سره وی کنه نربیا چې کلا سلام یې وړاو له جناب سے بشویرا الله دا پټکای سره کنه دا مې پښه بدل کو کنه په مغزي شه کنه تر هم نه یو کنه شه تر مې تر ساده رسول مبارک ته کنه ته دا قرآن شریف کرا وې کنه شه وې ته هم رسول مبارک نه دا سره دلوي چې مدر وې یا رسول مبارک مدر در کړه دا کنه دا او سورات آیات دا سورہ قرآن مدر در کړه دا دا دې در در کړه دا کنه شه خطوه تر وې یو رسول مبارک دا رسول مبارک ته کړه دا رسول رسول مبارک ته کړه ته خلوص وکا کنه کړه خلوص کو دتا وې چې ته تیروا هشام ابن حکیم صاحب ته تیر کړو چې کینه په نړۍ لغته باندې رسول مبارک دوی چې دا سر نازل شوه بیا عمر صاحب ته وی چې دې تیروا ایجو ته تیر کوې بلا نه مونږ ته تیر کړو چې د سرانګې د رسول مبارک نه ذکر وار ودلاو کنه هغه ته مې د رسول مبارک دوی چې دا سر نازل شوه دا کله کله سې په ویلو غته باندې نازل شوه دا په وړې لغته سې دی ویلې ورې کراتی اجازه تا کینې چې تا سونی به غشه بیا ایستا کنه شم مقصد حدیث تر شو کنه بیا دا حدیث ورو خدای دې چې ترجمه الباب خلی دې ته کینا سویل کو جو سورۃ الفرقان اطلاق په باندې وروړو کنه اته دې ته ویلو سره فرقان په ژوند رسول الله برا شروع تم تا ته قراته مغیرونی او قرات ته فیضن هو یقراها جنک ته تراول دې سورۃ لرا علی حروفن کثیرتن په ډېر وروغته باندې لم یقرئنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چنو ویلا موتا دا صورت رسول مبارک په دې طریقه سره کنه چې د کیم مو دراړه دلا او موتا رسول مبارک په دې طریقه سره نو ویلا فقط تو ساوره فی الصلاه قریب وزا او ساوره چې ټوپ ورو کو په دمنه سه صلاه په منځ شه کنه قریب واجب المنځ شه مې ولا ولا امر کار وی درو له بیا وی چې کریمه مې درا کړه کنه فانتظرته بیا انتظار وکړم مدته چې ودره فراسوی کو نظر شولا په وینو غته باندې فقره او ما تيسر منه تراوی کیم چې اسونی تو سره قرآن شریف نه کیم چې دا اسونی په کیم لغت شویلې چې دا اسونی وی کنه دوسه تراوی دا اجازه چې کیم دا کنه دا ورکړه شو خو ورسې به دا اجازه تینه ته دی په اجماع د امت سره د حضرت عثمان سره په دور خلافت شدا اجازه شې شو ختم شو ایسه قرآن شریف چې جمع کړل د قریش په لغت باندې جمع کړل لقد اذکرنی کذا و کذا آیتن پا تحقیق سر الیو دکلو دموت داز داز آیات اسقطتها چه موسا کت که و ایغ آیات لرا من صورت کذا و کذا لره دا ترجمت الباب دینا ثبت شو چه من صورت کذا و کذا من صورت کذا و کذا سمانا من سوره آل عمران یا من سوره نساء یا من سوره یوسف یا من سوره فرقان وینی کنا چه قرآن شریف چه تراوی دا آیتینا و سورتینا پوره وره پا آرام آرامی سرائی تراوی خلوص خلوص جدا جدا ہے چه کم دا تراوی اور ایف پتا انی پا آرام سرا پا درنش سرا پا وقار سرا چه کم دا کنا تراوی دا ازنا چه تشتا تراپا دی لگا ولی رو چه کم دا کنا سوچ میں دا کنا دا ترتیلا دا چه کم دا کنا فصل او تا انی تا ویل شی کنا فصل سمانا چه یوا کلمه دی بلی کلمه نا پریو جدا ویل شی اوریخ په آرام سره په درنش سره په وقار سره چې کیم ده کنه ویل یې کنه دې ته سره شي ترتیل چې کیم ده کنه دې ته ویل شي دا ترتیل سره ویل چې کیم دې کنه شریف دا بهتر دي کنه دا بهتر بهر حالا په دې بیره سره لا په ترتیل سره ویل چې کیم دي کنه دا بهتر دي که په بیره سره ویل چې کیم دي کنه دا بهتر دي کنه زنا خلق خو یی چه کم ده چه په ترتیل سره ویل چه کم دی کنه دا بهتر دی ده بیل ولنا اصلی صحیح دی دا پر سرا کریه دو کنه چه دا پا اشخاص پر فرق دی کنه شا اشخاص پا دی کنه پا دی پر چه کم ده کنه فرق دی کنه شا یونیم سرا ایدا سی مسئله نا چه اغی کنه شریف دی اغی مضبوط داوی کنه شا او دتا پوره وره بنده کنه تیرا ولا خواند ورکوی پدیش خواند او مزاوی دتا جه کم ده و پدیش نه دې چګو دې ټیټ چې کیم ده کنه رعایت کو دې ات شي چې کیم ده کنه رعایت یا نه کو کنه شا او خری په بیره سره ویای کدا سر خو کا پورې ویا نه دې چې کیم ده کنه دا سر خو راو کنه سوچ مرا کنه به حال کې دې مخارج رعایت اول حاضر کو او ور سره چې کیم ده کنه لاسی مثلا نه کدا دې چګ دې ټیټ چې کیم ده کنه دې دې رعایت اول خاص کو چې کیم ده بیا په بیره سره چې د استحزار شک راځي بیا په بیره سره ویل کې دي دا بیا بهتر دی د لپاره کنه باب ترتیل فی القراءه و قوله تعالی او دا باب د بره د دې کول الله پاک لوی شي چې الله پاک فرمایي چې ورتل القرآن ترتیلا او پوره وره ویل کده قرآن شریف ترتیلا پوره وره ویلا پوره وره ویل چې کیم نه کنه او خلوص خلوص ویل کده قرآن شریف خلوص خلوص ویل کنه قرآن شریف چې خدای پاک نازل کړه دا ټول خدای د مخشه کې ته دونه په یو ټاک نه نازل کړه کنه چې مخشه کې ته بنا ټول خدای پاک په یو ټاک نازل کړی قرآن شریف یې ټول په یو ټاک نه نازل کړه بلکې جدا جدا یې ګرځا والا ده یو آیات نه نازل دي بر صورت بلا ورځ نازل دي بیا نه لاس پنځه آیتونه بلا ورځ نازل دي کنه شل دې آیتونه بلا ورځ نازل دي شپږ آیتونه بلا ورځ نازل دي کنه دا درویشت کولې شه دې څه شواله تکمیل یې شواله کنه شام په وره وره کنا الله پاک نازل کړلا اې دې دې پر چې کیم نه کنا چې تیز دا کېره غا او بیا حال کې دا چې کیم نه کنا پړاو کېره غا چې حال کې چې کیم نه کنا ځای کو کو په یوه چې کیم نه کنا کټول په یو ټنګ نازل شو او په توه بو یو پر امت باندې و بو جوا کنا شان بیا ځکه ولو کرا ډېر ته مشکل و کنا شان او خدای پاک پوره او په آرام آرام باندې چې کیم نه کنا نازل بیا لکه سرنګ نظر وره په وره وره شو ده په آرام آرام یې شو ده دا هغه کرام چې مې په وره وره کې کنه په آرام آرام باندې چې کیم نه کنه کې یم چرېم چې کیم نه کنه فهم دې معنی وې دا دې ته حاصل شي کنه وقرآنا فرقناه ودا قرآن شریف کې دا فرقناه خوري خوري ګرځا ولا د میله د قرآن شریف لرا جدا جدا ګرځا ولا د میله د قرآن شریف لرا ته دې قرآن دا څه کړه چې پس ته ویل کنه دا څه لا مکروه دي کنه ظاهر په دې باندې دا اعتراض ورې دي چې نه شعري نه مو سک پس ته نه ویي اشعار په خلق ډېر په آرام باندې ویي ډېر په غوړې ویي ډېر په نغمه باندې ویي چې کیم نه کنه او ډېر په خو راوځي باندې چې کیم نه اشعار خو یا مړې په ورې ورې یا په پس ته نه ویي به څنګه دا دې چې یې جلکه هغه پس ته ویل شعر اغه پر کسي جواب دادا چې اشعار دوا قسم ویل یو یو په مجلس یو په محفل شه ویل دی کنه شا یو مجلس یو په محفل شه تی وی یی یی کنه پروګرامش اوی په وره وره باندې وی یی په خوشاوزی سره وی او یو یو سره اشعار یو دی کوي ازون سره چې کیندا کنه یو دی کوي چې ازون سره یو دی کوي خو هغه ګردان کا دی زر زر کرا وی کنه لکه سرمیر تی چې زر زر یې کرا وی کنه شا دا دی زون سره ویل زره مراد دی ګردان کړی مراد دی کنه دی سوچ میں نہ کرنا اما حاضر ہے جو کما جلے سے سے پروگرامے سے ویلی ہے ندی مراد کرنا سا او بیا دے ازونا سر جیو سرائی چکی نشیر یو دے کبیلا او بیا یہ خواہ بیا گردان کو لکا سربیت چی زر زر تراوی دا دا زر زر تراوی کرنا سا دا ویلی دن مراد وما یکر وانا سے جا مکرو گا نبسی جات سے دا چا دا دا ان یو حض دا چی تیز تیز ویلو سی دے قرآن شریف کا حض دے شعر ہے لگ پشان دے غی تیز تیز ویلی دے غی شعر شام وای دې دې مثلا زنا خلق چې کیم دا کنه تفسیر کړه دا لکه ابن عیینه چې کیم دا کنه تفسیر کړه دا هغه تفسیر یې دې ته ذکر کوي یا بل دې د یو فرق ټکا چې غلا ده چې هغه تفسیر دې ته معلوم شي خدا فرق نه دی هغه دې نو کړه خیر فرق نه تفسیر دی خپل دې ته معلوم شو کنه تا نو بیا دې چې د یو فرق تفسیر دې ته معلوم شي بیا دې فرق نه تفسیر خپل دې ته معلوم دی کنه ازار یعنی یو برکو تفسیر چه تا نکل کوی ده پرا ده تفسیر ده چا ده فرق نا ده مزید تفسیر ده پرا و ده مزید تفسیر فقرا ده عبدالله بن عباس صاحب نا نکل شو ده آده تا ذکر کوی کسی ده یو برکو چه کیم رو غلال اکران شیف شا اللہ پاک فرمائی کنا شا فیها یفرق کل امر حکیم امر من عندنا چه تا ده اندر غلال اکران شیف شا فیها یفرق کل امر فبیره کنا فدیغ اسفاسه وفي قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصلنا بواير عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود سے بری دی کہ غدونا على عبد الله نا ایدغ ابو وائل سے بری دی سوچ کے ابو وائل سے بری دی کہ غدونا على عبد الله سبو وقتی لوڑی میشو عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بندے کنا ایتا سبو وقتی برار دی فقال رجلنا بیا عبدالله بن مسعود صاحب ته ویل چې حزن کا حزن شعر ہے ویلې کنه دا حزن نامو خپل مطلق به فعل مقدر به تکثیر دې کنه صاحب سوچ مې نه کنه حزن کا حزن ته دولا کنه ته ته دولا باندې قرار کا حزن شعر په شان دې کې ته ویلې دې شعر کنه لکه ته چې ته ویل دې دې هغه باندې تاج کیم نه کنه ته دولا کړه پہلے دار واسه دا ته کتل جوړ ولا دا دې نه دا پوس کنه دا ورسول مبارک به هغه سره ملاول دوا دوا ویل کنه هغه ته قران ویل شي او نظر ویل ته شي مشکل سره شي کوم حدیث دا هغه د نظر سره تعبیر شوی دا کنه ودا چې کوم حدیث را ولا د قران سره تعبیر شوی دا یو د بل مثل لا او پسې چې په ورډول شي په لنډول شي په مضمونه شي کنه یو د بل مثل لا ان قد سمعنا القراءه مش په تحقیق سره ورته د قراءت رسول مبارک وإني لأحفظ القرآن وزن شیو ده که وین کنه چه کم ده کنه ده اغه قرآن آوه ده نظهر صورته اللذی اغه قرآن کانا یقرأ بهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه او جا کرام دکلو بده صورته سر رسول مبرک آسه صورته ندی سمان عشتا صورتا من المفصله وظل صورته ندی ده اغه مفصله حصه ده قرآن شریف نکنه وصورتین من آل حمیم ودوا صورتین دی دیگه آل حمیم نا دوا صورتین دی اچھا جی وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن ابي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فبريد ذيك ولا الله فقلوش يا الله فقنا شيف شو فرمائي لا تحرك به لسانك ما خذ وقت به پر قرآن من لسانك شبا قلو رسول مبارک الله پاک فرمائي کہ کلا جبرائيل علیہ السلام تو دا واحد دلوی قرآن شریف دیتے تیرائی یا رسول مبارک خدا حرس ہو چې یاره ما چې ور سره تراوله رسول مرک او سام در سره تراوله دې لپاره چې او جبرائیل هو نه لوړ شي او زه به ځاله کده خاص پوتې شو چې کیم نه یو دې ونه کې دیو جنا دې هر ځاو چې جبرائیل تلو دوا په سره تراو چې یو دې کړه ځای کا چې جبرائیل نه چې مو یو دې کړای کنه شا دا سوی نه چې دا لوړ دی او مونږ بیا یې شي کنه شا رسول مرک او ور سره تراو یا الله پاک دا چې کیم نه کنه آیاتینا نازل کړ چې لا تو حرک به لسانه کړه رسول مرک ته چې ما خزه وتا وکان یورف منه او دا استعداد چې په نظر شوه رسول مبارک نه جواب جواب کو به دې چې دنه دا تکلیف ور کوي چې دله سوچ وته کو جبرائیل سلام ته ودلې یو دې کوي کنه سا او یې ور سره کنه جواب یو په دې کنه اثر یو باندې فانزل الله الايه التي بها نذير الله پاک آیات فی لا اقسم بیوم القیامت چې په دې صورت سره غلا ده کنه چې لا اقسم بیوم القیامت کنه ان علینا جمعه په تحقیق سره په میز باندې دی جمع کول د قرآن شریف په سینا دی شه ته په سینا دی میز د قرآن شریف جمع کوي و قرآن او په میز باندې دی تیراول د قرآن شریف ته په شبا سره خال کتا خال کتا وی میز ته په شبا دا جاری کوي تیرا وی وی ته بیره ما کړه په تکلیف شزون ما کیا کوا چې جبرائیل سره مې ته تیروي دا سره تیروي کنه وې تکشنا میز وی دی کوي او ته په شبا باندې و میز جاری کوي کنه سره فاذا قرأناه فاتبع قرآنه اده څه مطلب ده او اده تفسیر ده تک فاذا انزلناه سواته چې نظرای به د قرآن شریف لره فاستمع غیر ته نه سید غیر ته کنه ثم ان علينا بيانا بیا د نور څه په میل باندې دا بیان دی د قرآن شریف ته په ژبه سره کنه قال الله پاک فرم یلی دی کنا فین علینا فتحقیق سلامیز تو زمان بند اللہ خبر انو بینہو بلسان کا جمیلو بیروی دا کرن صحیب تو بزبا سر خالق دا کنا قال ویلی دی عبداللہ ابن عباس صحیبا فکانا هو رسول مبارک اذا اتاه جبرائیل سواد جرول تو جبرائیل سلام اطلقا دینا ورسی رسول مبارک ساروی تا چیت کو کنا قلعه تا نوسو کنا ساروی چیت کو جبرائیل سلام تا تراولو کنا یعنی بسم الله دا الله ویلی کنا الله دا دی لام رو غلا دا کنا پلام فتحا دو دی لام نورو که سکتا علیف دا دا فتحا وی چه کم نکنا ورزا وی رسول مرک دا ورزا ولا الله کنا او دارنگه یا مثلا رحمان دا کنا رحمان دا مان ویلی کنا پا میم مده فتحا رو غلی لو ویلی فتحا نورو چه علیف رو غلا دا کنا دا فتحا رسول مرک کم نکنا ورزا ولا رحیم نه کنه رحیم دا به بده هیبه ده کسرا رو ولی ده دینه ورسته یه رو ولی ده دا کسرا وی چه کم ده کنه رسول مبرک ورسته ولا بل ده یوی چه زما رو ولی وینا ورسته واوینا رو ولاو دا به رسول مبرک ده زما و ورسته ولا کنه مدنا دا ورسته ورسته مراد ده حرکت وابي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الازدي ثم قرأ دین اورس انس صاحب جی کیم دا کانا دانی پا کرات بند شیری اکلا چه رسول مبرک دانی دا کرات بسم الله الرحمن الرحیم اویل کانا شان اول بدا بسم الله دا دی دا علام رو ولا دا کانا علا اللہ شی پا دی علام بند فتحا دوی دی فتحینا اورس دی علیف رو ولا دا یعنی پا دی فتحا بند وان مد کرو رسول مبرک بسم الله کانا علام بی چه گولو مد وی فو بند کرو الرحمن دا دیوالا میم فتحا سلو کنا پا دی بنده بے مسلو الرحیم دا دیا دی حیق سرا سلو کنا پا دی بنده بے مسلو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مردو مدلو کرو رسول مرک بے بسم اللہ پا دی بسم اللہ بنده بنده پا دی اللہ بنده و مدلو کرو پا رحمان بنده و مدلو کرو پا دی رحیم بنده کنا شب ٹھیک شو باب الترجیع دا باب دا په بیان دی ترجیح شي کنه ترجیح دا بیا اوزه چې کینده کنه اوتار چړاو ته ویل شي کنه چې کلا چې غوي کلا چې غوي مثلا په مری شي سره غډوي کنه اې دې غته چې کینده کنه ویل شي او دا ترجیح عام نه کلا کلا خوشاودي وي سره کلا کلا خوشاودي نه وي سره کنه شا او یو چې کینده کنه ورته بل باب راو نه نه خالصه خوشاودي زره مراد ده کنه شا سوچ مدا کنا او ده ترجیح نا او تار چراو سدا کنا دا زنه مرد ده چه کلا چه گوه کلا چه چوه کنا او چه کین ده مثلا مستحق ده چه گوله و ده چه چوله کنا شا سوچ مدا کنا او رسول برکو که ایشا بنده نصو چه کیم ده کنا شا مدوا کلو ایشا و چه کنا پلون ده خیزه دا کنا چه پلون ده اطلاع ده کنا خیزه دا و پلون ده بیا ده ده وجه نوا رسول برک ترجیح و چه کیم ده کنا کلو ده او زشه و تار چراو ده رسول برکو رو کنا دا او دار چې راو چې کیم نه کنه دا بشه راو دا کنه که حسن صوت وی ورسره او کنه وی ورسره وفي قال حدثنا عالم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو اياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مغفل سيولي لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولدرد رسول مرق يقرأ وجد قرأت له حال لجلائي بيشا خلا بنده او جمله لا روي شكتا او قال او کدا سیوری چه وهو یقرأ من سورة الفتح کنا شا دا من شتا پسه کنا شتا پسه کنا راوی شک قراءتا لینتا فیغ قراءت کنا پارام سرا پارام سرا چه کم دا کنا رسول مبرک قراءت کو یقرأ قراءت کو رسول مبرک وهو یرجو حالا چه زده بدا وزشه او تا کړاو یو کلو کنه په مری شي چې کیم نه وړلو وړلو سره کنه رسول مبارک دا چې کیم نه وړلو باب حسن صوت بالقرات اکشلولا ده اوزه بقرات سره کنا بار حال ده کم ده کنا چه سمرا پا ده غه قرآن شریف پا تلاوت سره اوز کشلی وائی شکنا پا کشلی اوزه سره ویلا شکنا دمرا بہتارا خبر دو کنا سوچ میں دا کنا دا مستحبه طریقہ دو کشلی اوزه ول تخیر نیول ده کم ده دا مستحبه طریقہ دو اخبری با کشلی اوز سره ویل دا مستحبه طریقہ دو بہتارا طریقہ دو خدا سے کشلی اوزه سره ویلا ویئی چه تونا مثلا چه کم ده کنا خروج حروف ده مخارج نه چه کم ده کنه دنه خطو بتوش یا چه گولا تیتولا به اندازه دنه وشی یا نه وکه کنه شا دا سه چه کم ده کنه هم خواه خوش وزی ور ور کوه نا دا خوش وزی ور کوه خو حروف بیا یا پا خپل مخارج سه او چه سه برا ده مد مستحق بی دامرا مد ور کوه کنه شا نوی جتای ده اندازه نه جتای مد ور کوه ونوی لاز که چه ده مد مستحق تا مد نکه ور کنه شا سجملا کنا یا چه سمرا کنا تا اوز پا من کشلی آوائی شی کنا پا کشلی آواز سرا بیا دا سوا بچارو باب حسن صوت بالقرار وابی قال حدثنا محمد بن خلف ابو بکر قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله له يا ابو موسى صاحب ودا مزمار دا ده خوشا وده یو علا ده دروا نوی کنه شا دروا چا گوتا کوئی کنه شا خلی دا اول سی ویر لغاوی کنه شا سوی تا دی دروا ادلائی دا دا دروا جه کم ده کنه ایده تا مزمار ویش و دا غنی سی اغا ذکر خود علی ده خوشا وزی ده چه مزمار ده مراد ده خوشا وزی ده دا غده چه علا ده ده مراد دا ده خوشا وزی ده مراد یا وسا لقد اتیت مزماران په تحقیق سره درکړه شو ده تو تا هغه حسن صوت حسن صوت درکړه شو ده من مزمیر آل داود دغه خوځه خوځه او زید داود علی السلام نه ده داود علی السلام دغه خوځه او زینا تو تا ده خیر اوس کیم ده کنه درکړه شو ده کنه او دا یې رسول الله را کین کار نه کوم نه وکړو نو کنه کچره مثلا دا راوونه په خدا و سره د قران شریف په خو انکار نه کوم نه کړو کنه داود علیہ السلام دا نو ور منسوب کړه خدای داود علیہ السلام دا ور منسوب وی ان کار نه کوم نه کوم علی مې دې دا چې دا صحیح دی راو دی بلکې بهتر دی کنه څه باب ولا حبا يسمع القران من غيره هغه څوک چې دته دا خوان ور کوي چې اور دی قران شریف دې بل چلا دا راو دی کنه څه چې مثلا تا خپل کلا کلا سری طبیعت نه وي برابر یعنی چې دا څه خیر ویلا کنه څه دی وجه نه بلته وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کوي ته ته تلاوت کنه څه باب من احب دا باب دا بیان لے غی چاہے احب چا محبوب گنی دا ان یسمع قرآن چا اور وی دا قرآن شریف من غیری بے بل چنا وابي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الامش قال حدثني ابراهيم عن عبيد عن عبد الله رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود سيبلي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم مت رسول برك فرميل كي اقرا علي القران تلاوات کا او يا فمو بن قران شريف قلت مولد جي اقرا عليك باب المقر باب قول المقرئ للقارئ دا قول له مقرئ قاری صاحب ته جهاز وکا نه را باس کا باس کا باس کا نه را باس کا ویلې کنه دا دې ډیر وا کنه صدا دې کفی د باس نه را و دا را کنه دا نه دا ور سړي کنه دا را و دي کلا کلا مثلا نه سوچ چې کینه شګې دې ته تروی تروی کنه ای ثواب چار وی تلاوات وی یا حدیث وی څه وی سوچ چې باس کنه را کنه دا را و دي دا ته ګناه چار نه دې چې دا به ګناه چار وی دا سبب په چار لګیا ویلې ودا یا کې بس کا کنه شا نه دا راو دي چې سوز وتا وی یا په عمر وتا وی یا بل څه وتا وی نه را بس کا کنه شا وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود سيد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم مت رسول من كفر ميل چه اقرأ عليا تتراوات نا شريف مو بند شابت مو غير دتاني ولا تتراوات قلت موتو چه یا رسول اللہ اقرأ علیکا زوی کرا ہو پتو بندے و علیکا انزل و حل لجی پتو بندے نظر کرا شولا پچار دوا چه تور دو تیرا ولا کرا مو غیر دو سنی ولا وا اوی تو موتو ریا چه تیر دو تیرا وا نظر شولا پتو بندے و دیتا تیرا موی زوان مانے دا خلق بے عدبی دو و دا خلق نظر شا خبرا کرا چه مثلا تیبو منا شوی رسی شوی خبری ہے یا دیده دو تیرا ہو تا چه کم دا کرا خیزر تانست قال رسول الله برکت الله چې نعم اے تیر دا تیراو کبه مور نظر شو دا شا عبد الله بن مسعود سے فقرات سورۃ النساء متلاوت کو پر رسول اللہ برک من سورہ النساء دا میں شریک ہو گنا حتی آتا ہے الہ هذه الایت حتی کہ سرورہ سے دے دے گا یا تک بکر شریف سے خدای پر فرمائی سورہ النساء فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فکر فسرنگ اولو یہ دیکھ خال کے دے قیامات کو ریز بندے ہو اذا جئنا من كل امه بشهيد سواد چې روالي مل ده هر یو امت نه یو غوا په عمر کو باندې روالي کنه خدای پاک فرمایي چې ده هر امت نه یو غوا په خپل امت باندې روالي هغه وحی په باندې وګړي خدای پاک مو ته احکام برا سوالي دي خدای نه دی معنی لیکنه شه وجئنا بك والله په کومه چې وصلو کې میرو محمد سلام په دوبنا علی هؤلاء په دغه امت ته دوبنه گوا په دې باندې دې چې کینه کنه ته میر گوا کې په دې واسه د حال کې چې سو ولې خدای خبر نه کنه سم نو به یا دا یا ته کله ورته دل دا مې چې کله شریک وو رسول مبارک سرګې یش کې باول کنه دې امت غام سوچ فکر وو سره کنه سرګې یش کې باول فالتفت الی عبد الله بن مسعود سوی چې مور وکتل رسول مبارک ته فیضن عیناه تزرفان اچانک سترګې د رسول مبارک چې وې یسکه با ولیکن شان بیا نه را بحث وکړات په دې دی خیر